آيات الكتاب المبين دا سورۃ القصص ده زمانہ د نزول د مکه معظمه دور متوسط ده په ترتیب عثماني کې اتیشتم نمبر سورۃ ده په ترتیب نزول کې یو کم 50 نمبر سورته ده پس دا سورته النمل نازل شوه مخکې سره تعلق او ربط ده هر کله چې مخکې د توحید مسله صاف شوه دلته وای بیان کوا مصائب برازي برداشت کوا پشان د موسی کلیم الله دعوه د سورۃ التسلیه للرسول تسلی دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لرا په واقعې د موسی علیه السلام باندې دعوه د توحید په څلورو آیاتونو کې عقلی دلایل په درو آیاتونو کې وحی دلیل په یو کې ترغیب ده قران ته په درو آیاتونو کې بشارت ده په آیاتونو کې زجر ده کفار لرا په پنځو آیاتونو کې تخویفات دي په دولس آیاتونو کې سورت منقسم ده درې بابونو ته اول باب تر سلور سلو اختمایات پوره اول با ترغیب قرآن تا بیا اجمالی قصہ د موسی کلیم الله په ذکر د پنځو نعمتونو په بنی اسرائیل باندې او ذکر د نعمت په فرعونانو بیا قصہ د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې تقسیم دا پنځو مقامات وتا پای کسانو باندې چې کمزور کړي شوی دي پزمکه کې عمار رضی الله تعالی عنہ تا ابو بی عالم عمار کله چې د گورنر کا نبی معزول کا ویل عمار خپنه شي خدا گورنری هم زکه درکړه چې ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا دا الله الله په خپل بندگانو په حال خپو یاده تعالی موږ زکه درکړه چې د آیات د دې آیات مستاق ته وګرځي و نورې دو ان مننا او اراده لرو چې احسان وکومږه پاکستان باندې چې کمزوري کړی شوی دی پزماکه کې په ملک کې خو بیا ورته عمارا بیا معزول کو ورته عمارا په دې باندې خپه نشي د دنیا مشری صدونه اوچت شي نه دی دا صدونه وره شي نه دی دا د چونو اوچت شي نه دی اگر ته کله چې زتا گورنر کړم زه خوشاله شوم کله چې معذور شم نو نه زه خپه شوی نه یم نشا دا د سامنے نغم اور د نقصانے بپیش همت ما هر چه آمد بود مهمانه دنیا بلا سي د دنیا تر پر بلا سي د دنیا د دې کمزور بنی اسرائیلو نه چغه اړول د حکومت د فرعونانو ده ختمول د فرعونانو دي ما شان وسولا او اوحینا الی ام موسی داول مقام ده د واقع د موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام په وای باندې سخت راغله موسی کریم الله دریاب ته غرزولې موسی علیه السلام په دریاب کې الله د فرعون کور ته رسولې او د فرعون د کور نه د موسی علی السلام ابیت الله واپس را رسوله واوحینا الی ام موسی الهام کومګه مور د موسی ته الهام او حینا معنا الهام القا فی القلب الهام کومګه مور د موسی علیہ السلام ته خلاصه د دې دا به چې مصیبت په مور د موسی علی السلام او په خور د موسی علی السلام او راتل د موسی علی السلام واپس راوستل د موسی علی السلام کور د خپل ابي ته الهام کومه مور د موسی علی السلام ته چې ته ورکو خپل بچی لره کلا چې یریږي په د باندې نو غرزوا په دریا کې مې یریګا او مغم جن کېګا من به واپس کو دې لره الی کې تا تا او غرزو به موږ دلاره من المرسلین دلې ګل شو انبیاونا کله چې د مزه کته غزولې ده خیال دا چې دا صندوق شپږ شپږ لیسته صندوق ده په پلانوالي په غدوالي پړې ور سره تړل ده دریاب ته گزاري چې کله دا خلک واپس شنو زو بیا راکاګم شان ربانی ته ګوره پړې د ورزولې او پړې پړې شلې ده موسی علیہ الصلوۃ والسلام چپو واغس واسبح فؤاد ام موسی فرغا وگر زه زړه د مور د موسی علی السلام فارغا خالی د صبر نه ان قری صبر نه خالی شو چې بچې مې وی وړ ان کا عادت لطف دی بی قریب وا چې زهر کړه په دی باندې کومه پټه نه ویل کولې د پړ باندې د پر چې شی د یقین کوونکو نام وقالت لاخته قصيه او يلا کرکا مردار تیرے ورکشا مرداری وحرمنا علیه المرازع ولی پکی هم ډیر لوی اثری ډیر عجیب اثری امام الحرمین وکړه چې بده درس کاونو د څه دا جبه به څه سټل شان او د خپل به جویله هر کوی چې ماشا الله د امام الحرمین علم علم ته تمامه دنیا حیران و دا دنیا کې وای یو امام الحرمین دی چې شاګردانو د پسې جړلې سونه دي تاریخ کې دونه چا په یو استاد پسې نه دي جړلې دا یو یاد لرئ دا چې په یو استاد پسې جړا نه ده شوی و یو ځل یو شاګرد ته چې استاد محترم دا سم عمل ده هغه ورته زما مور مال به تیرا کاو کوشش دا کاو چې زما دا بچی د بل چاته ونس کی یو انځه زمونږه هغه دا عادت وو ما به جړلیو نو هغه خپل تی ته چولې یو چوخ شرط تله ونو نو دا غوینځه دا دا وګړه وجوا وکړه چې اسی بی بی ایمان ښکارا شو سزا ورکول کېږي نو هامان به دا خبره یادول چې تا ماته چې دا سی ویل دا سی ویل فرددنا هو الى امه واپس کومه دلاره خپل ابیتا کایتا قرائنوا دا دویم مقام دی چې موسی علی السلام مدین ته څنګه ورسید ولما وای مدین ته څنګه ورسید نبی علیہ السلام مدینه ته څنګه ور کافرانو جګړه ور سره وکړنو راغې و مدین ته څنګه ورسه سره په څوک باندې وونه لاړ آسان ولما بلغ شدو هر کله چورسه خپل ځوانه تا واستوا او برابر شو اشد ویل شي انتها د ځوانه تا ورکړه موږ د ته حکمن په هد دین و علما او علم حکمن هغه ته ویل شي چې تعلق د ظاهر سره لري علم هغه ته ویل شي چې تعلق د باطن سره لري او دارنګ بدل ورکومګا نه کو کارو تا ودخل المدینه تا ودخل المدینه تا او داخل شده مدینه تخکا خارتا علا خیحین غفلت من اهلها په وخت د غفلت د اهل دی کې یا د ما خام نه مس کو تن ټیم دی او یا د ګرمې ټیم دا دوه ټیمونه په مفسرینو لیکلي فوجد فیها رجلین بیا مونږ په دې خار کې دو سړی یقتتلانه چې جنگ کاو هاذا من شیاتی دا یو د ډلې د موسی علی السلام نه ده وهذا من عدوه دبل د دشمن د موسی علی السلام نه ده من یو سبت ده یو قطب ده نو فریاد کو د موسی علی السلام نه آکاس چې د ډلې د دنو پاکس باندې چې د دشمنو فوکزه موسی برنه را روان دي دیو باندې ګړې ډېر زیات غټ اړولې ده دا غریب نشي وړه سړی چې تنگ آمد و جنگ آمد او هغه سره شان په لته باندې وای چې وړه کنه موسی علیہ السلام چې الله دې غر کا دې غریبانه تا ګډم پیشا کړي بیا دمه تم نه پرې دی جو هغه ریبه مشه کوم دی هغه ګډه ورته جو سره سره ور سره شپارو کې خواغه شی په تکړه دی بل سپندر دی دی د شي غریب موسی کلیم الله ته چې دی واره چې ور دې سړی زګار کړم مړې کړم وهیمی هر ورځ می دا حل له موسی السلام د پیغمبر په لکه هډیر لوی تر سي چې الله دې غرکا د عجز باندې دا دونه ګړې دا ګړې خدای وړې نشي بیا وهله بیا د الله ته ورکول دا څه ګپ دی دا او دا زموږ زموږ بنی اسرائیلی سره غیرت ورزي کړ موسی علیہ الصلوۃ والسلام فوکزه موسی پسوک باندې و هغه سړی لرا هغه هغه غوی لرا موسی علیہ الصلوۃ والسلام فقضا علی فیصله وکړه پاګه باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته نسبت مزاج مجازن ده اصل کې فیصله په چار اوسته د مرګ وایا اے الله قال هذا من عمل الشیطان ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا ظلم د دې کسان سو معنی دا ظلم د دې کس دا د عمل د شیطان نه دا شیطانی عمل کاو نو زکه می کله کله سړی نه کارو شي کنه خیال هم شته او کار د څه ډیر نامناسب نه جو سړی ځان لسه ور کوي نو موسی علی السلام خو خپام شې چیرې دا اوس شما خدای شي نو اجه شي مړ شي یا الله نو بیا وزالت قال هاذا بیا زړه ته خمه وکړه خمه وکړه ولې مې خو وکړه هاذا من عمل الشیطان د ددا جنگ د ددا ظلم د ددا زیاته د د عمل د شیطان نو دیم دا هاذا دا سړی من عمل شیطان من جند من جند شیطان ابن عباس دا د لخر د شیطان نو دا شیطان د لخر نه چې سړی جو خامخه انه عدو مذل مبین یقینا دا دشمن گمراه کون کې ښکارو دا د عمل د شیطان نه ده شیطان په دې باندې ډېر خوشاله شوی یقینا دا شیطان دشمن گمراه کوونکی ښکار دی الله توسیو چغوي قال رب زما ربا انی ظلمت نفسی ما ظلم په خپل ځان او کو زیاته مې او کو ځان سره ما کمه او کو د خپل ځان په سبب دا چې تا انعام کړه په ما باندې چرې باندې شمین دادې د مجرمانو په دې عمل باندې ډېر خپه نه دی وی یا الله ما تسهلمو چې زما په دې وړو چا چګو کې الله تا د څه خیری خو دروا کده چې بل سو کمونو الله درېغ با نه کوم بیا به ته ورزم کوي فلن اكونا ظهيرا للمجرمين چرې بنشما یستصرخو بیا دا سه ګرځي هغه سره چې پروند دنا امداد طلب کړي بیا یستصرخو بیا فریادونه کوي موسی علی السلام ته بل یو سره مشتو گریوان دی اصل شال چل دا و دی شی کم څه چلو دی خوشی ول کی اصل کې دا شی کمزور او د خلین اخلاصو یو سړی کمزور ای خو بیا خپل گزاره کوي چې سیوره کوي گزاره نه شوی کوي امام جی ممه وها خدا سے کمزور ہے مو گڑیم نہ شوڑے او د خپل نه خلاص چې هغه بچا ورته نو بس دې بوار سره کنزل کول یو به پر باندې کړې فیز الذین اگنا کسه طلب دین دا دې کړو ددن پرون یستصرخو گزارام کوان ته دا جګړه به سر ته ونه رسه اول کسته چې لکسته ستاسو سړی سره څه پوله پړل شری دی وره وه وره ظلم کې فلما ان اراده هر کله چې را د وکړه یبتشا چې حمله وکي په کسبانه چا د دې دوانو دشمن دی موسی علی السلام هغه پسې ورغی چې تورګه دا شیم لګ برابر ور غواړي کله چې ورغی موسی علی السلام دلته دا بنی اسرائیلی دا دا شی ویری البته موسی علی السلام ورته ته سرکش دی د دا خیالو کو چې دا موسی علی السلام نن څوک په ما باندې سړی ښا نو چې کړه قال یا موسی اے موسی آیت اراده لري چې ته ما مړ کې لکه څنګه چې تا وجلې او هغه نفس لره پرون خو چې دا ټکه وایا التا کس چې کوم دی جو یو پغ داري کړ سیدا وته ته د فرعون دربار ته لاړو چا پرونه کس کو موسی عليه السلام وجره دی د معنا دا ده قال یا موسی کله چې موسی علی السلام روان شنو فرعون ته پته ولګی دا چې هغه پرون قسم دې سړی ویل اے موسی ته اراده لري چې تمام اړ کې لکه څنګه چې تا وجل او هغه نفس لاره پرون ته اراده نه لري مگر دا چې شی زور ور پزما کې ته اراده نه لري دا چې شی د اسلام والاونه وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته غم په سر سره راغې یو سړی الله والا دا طرفو د مدینه نه چې منډه والے ویل اے موسی یقینا ان الملأ یاتمرون بک یقینا مشرانو مشوره کړل استاد پاره جرګه کړه پتا باندې لیقتلوا کچتا مړکی وزا یقینا زستا د پاره يم د خیر خوانونه وته د دینه خائف یترقب یریدون کې انتظار وکاو ویلې رب اخلاص کمال را د قوم ظالمانو نه درې مقام رسیدل د موسی علی السلام مدین ته ژوند د موسی علی السلام په مدین کې رسیدل د کور د شعیب علی السلام ته ولما توجهت القاء مدین هر کله چې متوجه شه طرف د مدین ته لار نه ده معلوم د الله نبی یو د خلین یو کریک وباسي قال اسا ربي ول نږدې دې چرپ زما او خیمات سوا السبيل سملارا روان دے روان دے روان دے سافر موسی بلا زاد و بلا رکوب سمانیت ایام توخه نشته ده سورلی نشته ده د الله نبی روان ده تنی تنها بیا بانونه دي زنګلی دي خوشي بیا بانونه د موسی علی السلام طاقت ور وجود ده څونه په تیزی وتلی وکانه یاکل اوراق الشجر دونه پانی خوري او روان دي ولما ورد ما مدین هر کله چور سید او بود مدین تا نو بیا مونږ د پدوانی یو امت د خلکو نه یسقون چې خپل وبې خړو بولې خپل ګړي بيزي خړو بولې پوبو او وجد من دونهم او بیا مونږ د من دونهم د خوا د دیونه بیرته دیونه دو زنانا تزودان چې خپل ګړي بيزي منه کوي زود دې ته ویلې چې چا زور کوي او دای منه کوي وله شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بچایګانی دي نو چرته په ګډه ګډه راي کې پلې بيزي چرته خړو بوله یوا حفیرا دا د بلې نو می سفیرا قال ما خطبكما یلا موسی علیہ السلام څه د حال تاسو د دوانو دا ولې دارا کاګلې دا ګړې منډې وای او تاسو منه کوي او سخت ده یلا دې دوانو لا نسته مونږ نه خړو بو پرې غړې ویزه نه وبکو حتا یستر ریا تر دې چې واپس شیش پن کې سکتا دا ولې پردي نارینه سره خبرې دي نو مړای کې لاړې وچې شوې وابونا شیخ کبیر زمنګ پلار دې بوډا مشر زکه خو غړي ساتو زمنګ د زندګۍ د گزاران بل څه سبب نشته دی فسقا لهما موسی علیہ الصلوۃ والسلام انور ته ورکشه درشه تاسو له دیوتا هم لري موسی علیہ السلام زر زر بوکا بوکای راويستلا د مدین د کوی بوکا با لسو کسانو راويستلا موسی علیہ السلام په ورګه ګډا یوازې راويستلا سور جلالی سور پهلوان پیغمبر اره شیخ وای ما زه میدان محشر ده تل سرات ده په دې طرف باندې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ زما مخې لره ایو سړی ده غنم رنگه مټه رارغختی دي ولاړ دي ما ورته ابو هريره دا څوک ده ما ته دا موسی د بنی اسرائیل ولې نه ده موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل نبی پیغمبر الله من خیر د څه خیر نه د سرو زینا فقیر زور ته محتاج یم ربا سایه می بیٹھ کر اپنے مولا سے بھوک کی شکایت پسایا کې پې کې نه استو نو صلی الله تعالی الله وګیم مزه کوي واړه د الله نه رالا یو تند دې دوانو نه چراتلا و په حیا باندې عل استحیا د حیا په ډېرې باندې سروا الله الله الله علی د استحدار ورا د حیا په ډېرې ته به دا د حیا په یو سرلې باندې سره ده ته وې دا د حیا په یو اس باندې سره ده ته چې د حیا د لاندې ده د حیا د پاسه ده حیا غ نعمت ده کوسو یو ملک ده کافرو اکی یو نوجوان ده مسلمان نوجوان پاکستان دی عالم دین او زما مرګره و وشان ربانی تا ګورا دی بیمار شلتا اسپیټال ته وړ اسپیټال کې پروت دی نر سراشی نو دا سترګې ښکته کې ځکه قران غیات ورته دی قل للمؤمنین یغز سترګې ښکته شي کله چې واپس شینو بیا سترګې پورته کې چراشینو بیا سترګې ښکته کې پینځه ورځې د اخرو کو پینځم ورځ دا رااله د دې دغه مشره دا دا کوم چې هغه چې زړه الله د پاره کما الله کما الله چې تعالی دا دین درکړي کما الله چې ته په دې دین باندې مشرف کړي بس دا دین قبلوم او تا سره نکاح کول غواړم وزه د سو ورځو ناراضم ما په دنیا کې اول انسان ته ولې دی چې ستا په سترګو کې حیا د حیا غ صفت الله تعالی درکړې ما ته پته ولګی دا چې دا دین حق دی هغه دین چې ستا سترګې پابند کړي نو هغه دین به ولې تا ظلم ته پریدي هغه دین به تا زیاته ته پریدي ماشاءالله د بیا د وی واده وشلو شرعي بیا مسلمانانه مسلمان زنانا تبا دا د حیا په سرلې باندې سره ده قالت ان ابي محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ویلو کنه زنانه به د لارې په مینس کې نزي دا حیادار زنانه ده دا دا به د لارې الله ول دا وجوا چې صحابيات ای به د لارې پسې دسه پیوست تلې چې دا غوي جامع به وسولې دي فجات احداهما تمشي على استحياء کله کله پکار خدای چې زنانه کې الله دا صفت دی ناری نه راغی ته یو طرف ته شه نارینه راغه ته مخ واړوا ته د غارې په لارې باندې شاد نارینه هم پکار دي چې دام غاړې ته شي لارې حق دار چې ته بل لارې حق پیژنې در لارې په طرف باندې زاد لارې په مینځ باندې مزه تمشي على استحياء سپاته د موسی علی السلام ته چې په قبر روان نا صاحب الله په پیغمبر باندې ور وروستو او سی عام پیغمبر هم نه شعیب علی السلام الله خطیب الانبیاء فلما جاءه اگر دنیا کې خلک وي پلانې خطیب صاحب دی پلانې خطیب صاحب دی پلانې خطیب صاحب دی پلانې علامه صاحب دی دا خطیب الانبیاء دی اده ته دا لقب چا ور کړي محبوب عالم صلی الله علیه وسلم اوس موسی علیہ السلام ته څه پته لګي چې په کم ځای ورځما الله چې خبره سمای الله یې سمولې شي او شعیب علیہ السلام ته څه پته لګي چې څوک را روان کایل می غیب شعیب علیہ السلام لوي پته لګي صدا وسونه منډه والے وای چرته پردیسه مسافر دی څوک وای نو فلما جاءه هر کله چراغ دتا اوس په دوه یو بر سره سترګې لګې دي وقص عليه القصص او بیان کړه په د باندې قصه ټول واقع بیان کړه چې د سې چالو شو قال لا تخف شعیب علیہ السلام یې یریګما ډوړې ورته کې خو دا دوی چې زه په خپل نیک اجرت باندې عمل نه اخلم په دې باندې نیک عمل باندې اجرت نه اخلم زنه خره مدا ډوړې شعیب علی السلام ویل چې نه نه هر مسافر سره موږ دا خېګړه کو هر مسافر د پاره دا ډوړې دا ان خیر من استاجرت القوی الامین خوشاله هم ډېری دی په دنیا کې او خفقانون هم ډېری دی موسی علیہ السلام ناڅاپي د باغونو نه راوته د ولو نه راوته د چمنونو نه راوته په سې سر شو ان خیر او بیا کم زه ته الله ورساو ان خيرا من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ويو خياران په دنیا کې درې دي یو د شعیب علی السلام دا بچی وا چې موسی علی السلام مزدور ونسا یو هارون علی السلام رور موسی کلیم الله چې هارون را سره ولېګا ایا صدیق اکبر چې په خط کې لیکلی او چې ما ستاسو خلیفہ فاروق اعظم مقرر کړ قال انی اريد زیرا دلرم ان ان کې حقا چې په نکاح درکم تا ته یو د خپل دولونو نه چې دادی علا په دې خبره انت جرنی سمانیه حجاج ته چې تا به مزدوری کې زما تکالام مزدوری بکه زما تکالا علما د دې د سیمانه کوي تب اخل مزدوری زمانہ اتکالا دو کار وکړه لوري امر کړه نو نو کری امر کړه دې ته ویل شي د الله کرم او د الله مهرباني لور دې مبارک او اے موسی کلیم الله نوکری دی مبارک نو سوال مال بالکل ختم شو چې څنګه دا شرط لګی نو نکاح خو په شروع تو فاسدېږي تورته دا دا دین خبره ده دا د محمد رسول الله د دین خبره جدال ته جدا وا دیمه خبره ده چې مہر مجهول له ټول خبره نیټه مجهوله ده ټول خبره ختم شي مطلب څه ده ور زه اراده لرم چې په نکاح در کم تا تا یو د خپل دولونو چې دادی تبا اخلي مزدوري زمانہ اتکالا نو کریم ورلا ورکړه نو بچي ورلا ورکړه فلما قضا موسی الاجل دا سرورم مقام دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام مدین کې زندگی شو د شعیب علیہ السلام کرا لس کال تیر کړه واپس را روان دی خپل بیبي ور سره دا ګډه ور سره دی فلما قضا موسی الاجل هر کله چې پورا کړه موسی عليه السلام وای به زه زینو ابازور برازي موسی عليه السلام یاله چې وس واپس خپل وطن ته زما ابای می دا ابای بیا دا شوی هارون عليه السلام یاد شوی او هغه شور شرغب به وس ختم شوی زبر خلکو نه هر شوی ما فلما قضا موسی الاجل هر کله چې پورا کړه موسی عليه السلام نیټه امام بخاری وای اکثر مدای پورا کړه چې لس کال وو وسار به اهلی د شپې روان شه د خپل اهل سره د شپې ولې زی چې زما په اهلی باندې د شعیب علی السلام لور ده د موسی کلیم الله بیبی ده چې شاه نظر په ونه لګي انا سمن جانب تور نارا یا پس کروټه باندې د لیت کې پسر اصل کې په خوا کستا سو خیالي خلق به لمبا لمبا واغستل او په لمبا کې به په دې سر کې ور سره څه شونی ولا سکروټا او غرض یې څور ور چې کم ځای کې مړ شي نو بیا به فو فو فو هغه بیا بالا شو ماشاءالله زما خپل او کدا سکروټه نه نیولانو چې مړ شوی خو خبره ختمه وکړه او جزوات من النار یا غس غس کروټه د لیت کې په سر باندې لعلکم تستلون د لپاره چې تاسو د شي ولې اسه اسه لیت کې کراوړه ما هغه به مرشي سکروټه وای نو بیا ماشاءالله پکو دا د غلې شپه دا توک تک تور شپه دا ایا موسی چې موسی انی انا الله زال لا یما چې رب د تمام عالم نه سخته پریشانی موسی علی السلام ته ورسېدا اوس بیا روان دی اوس ګوره چې څه کیږي مخه ته نا چاپا دغه خدا خیال لای سرته ور براوړم درد ولادت د زما بیبی ته ما وجل د دیونه یو نفس لرا تور کې ورته دا غم پیدا شه دا غم ور سره وربا څنګه بزما څنګه بزما میرے گما چې ما به مړ کې اورور زما هارون علی السلام هغه ډیر فصیح دی زمانہ پجبای کې ورې گما سره ما یا ما سره ریت ان معاون چې تصدیقې زما زه یې گما چې زما دروغجنتیا به وکي ویل الله زر دې چې مضبوط بکم استا مټه استا پرور باندې وا بغیر زوستا سود دوانو د پارا دلیل نو نه بار سه دې شي تاسو دوانو ته زیلار سه زما پاتون باندې تاسو هغه څوک ومن تبع کوما څوک چې تابعدار دي تاسو د دوانو د غالبي فلما جاءهم موسی هر کله چراغ دی ته موسی عليه السلام زما پاتون کارو باندې نو قالو نو یلما هاذا نه دا مگر جادو دې مفترا د ځان نه جوړ کړی شوی او موږ نه دی اورېدلې په دې باندې په خپل پلارانو ډومبلو کې ویل موسی عليه السلام رب زما پویا ده پاغه چا باندې چرات لیکړې په هدایت باندې دا الله د طرفه ومن تكون له او هغه څوک چې وي دغه د پاره اخرنه انجام د کور یقینا شان دا د نشي کامیابې دي ظالمان نو ویل فرعون یا ایها الملأ اے سردارانو ما علمت لكم من اله غیری زرم خبر پتا سبانه زنم خبر استا سودا پارا من الہن پیو الہ غیر زمانہ زما سردارانو ما ته خپل خصو کې الہ نه دی معلوم دا اوس خلکو کې د خلکو توجه بدلې فاوقد لي اهمانو اور بل ک زما د پر اهمانا په اور باندې وګرځوا زما د پر سرحل تنگ بنگا الہ د موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا ګورما چې د موسی علیہ السلام الہ کمزې کې د لکه جما او زګمان کوم په د باندې د درو جنو اقرب ادا دا چې د وهم د بنا صرف وهم را واستلا لیکن آبادی نه د جوړه کړي واستكبر او دی وزن واستكبر او ځان غټ وګاڼه واستكبر هوا گمراهه خو سبب د اور ده او دایان د حق خلق جنت ترا بلی و یوم القیامت او پر از د قیامت لا ينصرون دیو سره به مدد نشی کېده او ور پسې کړمږه پدیو پسې فیازه دنیا لانا پدې دنیا کې لعنت او پر از د قیامت من المقبوحین وی بعد بد حال کړې شونه د قبیح کړې شونه ولقد اتینا موسی الكتاب دا بل مقام دی او پتا کې سره ورکړو موږ موسی عليه السلام ته کتاب پس دا نه چاله کړو موږ پیړې ړوم بنای بصائر دا دلایلم د صد پاره ورکړي بصائر د پاره د په کولو د خلکو وهدان معنی تبوک دی بصائر د پارا د په کولو د خلکو هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون د پارا چې فن او نصیحت قبول کی وما